چې په دنیا کې بادشاهان غریبانان دا ټول پای کې شریک وو او دا غي نه فائدہ غستا زمکا غرونا دارنګي بي بي خوب شپا روز اسمان نور وریز باغونه وغیرہ چې د دې نه بادشاه هم فایده اخیسته او ګدا ترې نه هم فایده اخیسته نو آخرت کې دا سیزونه د دې بیلتون بر مؤمنانو لربئی او کافرانو لربنئی مؤمنان به په آرام کې او کافر به په اور کې په تکلیف کې وي پورته کېدل چرته دي دا زره زره اډو کی دا بسو کی او ځکې چې دا خاور شي او یری شي کلا سیعلمون یقینا زردا چې پوهه بشي دوی ثم کلا سیعلمون بیا زردا چې یقینا پوهه بشي دوی هغه لس سیزونه یې ذکر کړل چې د هغې بېلتون او د هغې جدایي به راشي تخویف یره یې ورکړه نه منونکو د قیامت ته بشارت او زیر یې ورکړه کامل مؤمنانو ته سوره نازعات مکی سورت ده نزول کې یو اتیایم پس د سوره نبا نه په دې صورت کې تخویف دنیوي د دنیا یره ذکر کوي او د هغې نمونې ذکر کوي چې فرعون ته وګوره هغه مې تباه او برباد کو اثبات د قیامت کوي والنازعات غرقا شاید دی فرشتي رو وشتون کې د کافرو په سختۍ سره والنازعات غرقا شاید دی ملائکه رو وشتون کې د کافرو په سختۍ سره والناشطات نشطان شاید دی فرشتي روح وستون کې د مؤمنانو په خوشاله په نرمۍ سره والسابحات سبحان شاید دی ملائکه لامبو وهون کې په لامبو وهلو سره چې د زمکه اسمان مینځ کې ګرځي او دا الله د حکم تعمیل کوي الله رب العزت چې ورته د سکار ویلي نو هغه سر تر سي په نفس باندې خپای هوا نفس قابو کړو د دې وجنه سورې عنکبوت کې جهاد مع نفس الله فإن الجنة هي المأوى یقینا جنت هم د دې ځای او دې ته ویل کی وسیله بالاعمال الصالحه صورت کې تخویف دنیوي او د قیامت نمونه ذکر کړي سوره عبس مکی صورت ده نزول کې سلیریشتم پس د سوره نجم نه په دې صورت کې تیزی ور کوي په دې خبره باندې چې څوک متوجی نو هغه ته توجه کا هغه ته خبره وکا کرام بررا نیکان عزت مند عزت مندو کې د قران کریم تعریف یو کو اصول کې ہدایتون راړو نیو کړه قران کریم خپل تعریف په خپل کوي او په دې موضوع باندې بهترین کتاب د شیخ القران والحدیث مولانا محمد طاهر رحمه الله اصول العرفان من اصول القران او دا یاد ساتئ چې په اهل عرفان باندې داسې سړی نه پوهېږي چې زه به عرفان والم او د قرآن اصول به ووایم تر څو چې په دې میدان کې د هغه تربیت نه شي ما تاسو ته مخکې وویلو چې د شیخ القرآن رحمه الله څومره کتابونه دي تقریبا هغه دلته کې درسن مخکې شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهري حفظه الله هغه به دا مخکدو شاګردانو ته لوستل نن نشل کاله مخکې 2001 کې دا کتابونه ماستن اکثر باغې ویل اصول و سنت و غیره عرفان هغه پاول کې اصول داغې نه وي او دا اوس کوم بیاض د اطیب الکلام په نوم باندې چاپ شوی دی نو دا غي اول لسل صفحه هغه په اصول قران باندې د پښتو په ژبه باندې پای کې شای شي مختصر نو دا پای کې د آیاتونه شته د قران کریم تعریف د قران سره نو تعلیم ورکول هم یو شان دي دي کنه په دې کې بیا دا غ مالدارو دا غ بے توجه خلکو څه خیال لې چې مونږ پسې بسوک راځي زمو مینت بسوک کوي چې په دې دومره حالتونو کې دا خلک یو شان دي نو چې هغه کم توجه کوي چې غریب دی او کمالدار دی دا غ خیال وساته چې سړی به په دې باندې ډاډ و، پر ورور باندې به د سړي ملا مضبوطه وه، که زه څه خبره وکړم، جنګ جګړه چا سره وکړم، نو ورور به مې راشي، د تره زوی به مې راشي، عزیز به مې راشي، هغه مې شا ته ودرېږي، زما دفاع به وکړي. نو بیا په تکلیف کې سړی مور او پلار ته چغه وهي، چې څه تکلیف راشي ویې وایي، زما مورې، هی زما پلاره! نو چې بیا څه تکلیف راشي نو هغه بیبي چې هغه د سړي سره شریکه حیاتي رفیقه حیاتي نو په هغې باندې خاوند ډاډي نو د هغې نه بیا وروستو مرحله د زامن وي چې د سړي زامني لښکر نو هغه په هر چا ورځي پروای نه وي زما مهربان دا خوږي رشتې دالته بیا په کار نه راځي اړو دا غم به د یو بل د یو بل څخه چا نه دا یو به جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شغه بو امتی امتی هر یو سړی بو نفسی نفسی ما سره د خپل ځان غم دی ما سره د خپل خپل ځان غم دی چې زه بدن څنګه خلاصېږم او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ای بولاری او سفارش بکی امتی امتی الله زما امت او الله زما امت الله دې دا غي سفارش زموږ نصیب کړي د دنیا نه دی الله رب العزت موږ د ایمان سره بوزي استقامت دی الله په دین نصیب کړي لکل امرئ منهم د پار دار یو سړی د دینا یوم یزن په دا وخت کې شان یو حالت به یغنیه چې بے پروا کړی وي د یو بلنا وجوه یوم ازم مسفرا ډیر مخونه با په دا ورځ کې رون وی خوشاله بوي نو اوس لګه خوشحالي را لګا دا مخ کې ټول یرا یرا و چې یرا سبا کی نو الله وی یریږي مو وجوه یوم ازم مسفرا ډیر مخونه با په دا ورځ کې تر تازه وی رون بوي رون تندې ضاحکه مستبشرا خوشاله خوشاله بوي زیر اغستون کې به د خلکو نه مبارک شي مبارک شي چې څوک وفات شوی دی الله رب العزت دا غي مغفرت نصیب کړي چې څوک بیماران دي الله رب العزت هغه له صحت کامله د نیک عمل لپاره ورکړي الله دې زموږ رضا شي دا مرکز د قران او سنت دار القران پنځپیر الله دې دا آباد شامرات کامیاب ساتي الله دې زموږ استاد محترم شیخ القران صاحب لا عمر دراز ورکی د پاره د خدماتو دا غي په کور کې د الله دې خیر او برکت ورشي دا خاندان دې الله متفق او متحد وګرځي د دې کلي اوسېدونکي د پنجپیر والا چار چاپېره چې هغوی زمونږ د طلباو خدمت به کوو څه کالې هغه ماحول نشته دی الله رب العزت د هغوی نه پوره پوره بدلې عوض د هغوی ورکړي الله دې زمونږ رضا شي دا مرکز دی الله آباد ساتي الله دې موږ د قرآن خادمان وګرځي الله دې همیشه تر مرګ پورې دا خدمت زمونږ والي او الله دې موږ د دنیا د ایمان سره بوزي وصلی الله تعالی